عبادت بدنیه کی اختلاف ته چی ته مقصد دا دی چی لمونځونه کئ نفلونه او بیا دوی پسی ثواب بخښی دارنګه مقصد دا دی چی حجونه دا شیونه په دی کی البته چه دا اختلاف ته په دی کی جمهور بیا په دی باندی دی ابن قیم صاحب وایی چی جمهور په دی دی د خپل رای په دغی باندی ده چی دا هم مقصد دا دی چی ثواب دی ارواحو دی امواتو ته په دی کی څه کیږی رسی البته مشهور مذهب د امام شافعی صاحب امام مالک صاحب دا ده چی نه دا نه رسی لیکن عمل د ده اتباعو اوس په دی باندی نه ده آد دی چی دا مقصد دا ده چی خلاف ته هغه اوس دا منی چی مقصد دا ده چی تحقیق کله وکی ښه نو دی نه دا پته لګی چی دا ټولو ارواحو د امواتو ته دا ثوابونه آ مقصد رسی خو چی کله مسنون طریقی سره چه وی مطابق وی بریلیانو وال غوندی صدقات نه وی څلویښتم یا فلانکه یا دا يو بدعاتو طريقې سره نه يي ګوره بدعاتو طريقې سره نه يي اله بيا مقصد داده ورته رسي که بدعاتو طريقې سره وو بيا مقصد داده چي هسي ځان نه دي شی دي خراب که او مقصد داده چي څه فايده دي نه وکړه شه جي چي مسنون طريقې سره مطابق وي او ولسمه مسئله داده چي دا روح قديم ده که دا محدث مخلوق ده ټول اهل حق په دې باندې اجماع ده چې دا روح دا حادث ده، روح چې ده دا حادث ده، دا قدیم نه ده، او ګڼ شای دلایل دي په دې خبرې باندې چې روح چې ده حادث ده، او بعضې وایي چې دا روح کې مونږ خبره نه شو کولای چې دا قدیم ده که حادث ده، ځکه چې د دې حقیقت یو الله تعالی ته معلوم ده، لیکن په هر حال دونه مونږ ویلای شو چې په قدم د روح باندې چا قول کړی ده، دا زندقه ده او دا ضلالت ده او دا اردع د اقوالو ده روح قدیمه نه ده بلکه روح چه ده نفس او روح تاسو او مونږ حادث منو البته حکماو کی یوه فرقه آ داسی ده چه هغه نفس او روح دا یو شی دی وروسته اوس مسله رادرومی هغه نفوس چه منی آ قدیم منی دی وجه نه بیا دو کی ځنی هغه په تناسخ باندی چه دی قایل شوی دی او دوئ چی دی ارواح نیکو خلقو ارواح اوزی نو آ بیا مقصد دا دی چی ځکه دا په ارواحو کی یو قول دا دی چی دی نیکو خلقو نه نفوس او ارواح اوزی نو آ بیا په نیکو اجسامو کی دننه شی چی بدو خلقو نه اوزی آ مثال په بدو کی چه سی دننه شی دو دی تناسخ قائل دی لیکن دا تناسخ عقیدی دی پاره په اسلام کی څه ګنجائش آ نسته. کنی دو رای مطابق که نیک سړی نه روح ووته چیرته بل نیک سړی کی داخل شی که اوس دا بوستو او پرویزیانو دغو ارامیانو نه ووته نو چیرته د خره یا د خنزیر یا د سپی د داسی بد شکل په جسم کی چه سی بیا داخل شی بیا چه هغه نه ووزی بیا بل شی په شکل کی داخل سی دا د تناسخ عقیده ده لیکن په اسلام کی ددی عقیدی څه ګنجایش نسته. مونږ په هر حال ټول اهل حق په دې باندې اجماع ده چې دا روح د حادث ده البته اتلسمه مسئله دا ده چې دا روح دا په اجسادو باندې ارواح په اجسادو مخکې پیدا شوي دي هغه مخکینی ارواح بیا چې کله جوسه خدای ورته پیدا کی بیا پکې دننه شي کنه جوسه پیدا شي بیا روح دلته ورته پیدا شي پکې دننه شي په دې کې اختلاف ده نو په دې کې چې سړی ښه دلایل وګوري صحیح نو هغه نه دا معلومیږي چې دا ارواح د مخکې نه څه دي پیدا شوي دي ځکه د هغه آدم علیه السلام هغه کې چې کوم رادرومي چې خدای پاک د ده دا ملا چه کړه داسې مسح کړه نو بیا هغه نه د ده ټول هغه اولاد آ چې کوم نیک وه ښي طرف ته چې کومه بد و هغه ګس طرف ته او بیا یې عهد د الستو نه واخیست الستو بربکم قالو بلی دارنګه دی ارواحو سره دا مکالمې دا وغیره چی سړی وګوری نو دی نه دا معلومیږی چی دا ارواح د خدای پاک له مخکی نه چی دی پیدا کړی دی البته چی کله هغه جثه دی هغه روح پیدا شی د هغه روح سابقه چا کوم مخکی نه خدای پیدا کړی هغه پکی ته څه شی دننه شی او هغه عالم ارواح نه راشی بیا او په عالم عناصر تر کوز شی ځکه بیا دا مولانا روم صاحب دی دی واقعی بیان په دی ابتدائی اشعارو کی کړی دا بشنوزنئ چون حکایت می کند بشنوزنئ چون حکایت می کند وز جدایی ها شکایت می کند دا چی هغه روح ته اشاره ده تفصیل ډیر زیات ته خو مقصد دا دی چی په دی کی تصوف په رڼا کی روح ته اشاره ده بیا دی دا مقصد چی دا ارواح چی کله دی عالم ارواح نه جدا شی په عالم لاهوت نه راشی عالم ناسوت ته نو دلته بیا دی دی هغه هغه عالم چه کئ ارمان کئ ځکه چه دلته خو دی په جثې کی دننه شی نو بیا چه په جثې کی دننه شی نو د بدن دی وجې نه د هیولا سره تعلق لای سی هیولانیاتو سره نو دی له وجې نه بیا په دی کی شهوت غضب او دا هغه بد ملکات چه سی پیدا شی نو دی د هغه خپل مخکینی عالم چه کئ بیا ارمان کئ او د هغی شکایت کئ بهرحال بیا خبره اوږده ده د تصوف مسلې دی بیا چه کله تاسو ته مثنوی وایو لا یې ګورو بیا به ان شاءالله العزیز په پوهیږو اوس ډیر غریبانو نام نی ارویدلی مثنوی مثنوی به قاسمی نانوتوی صاحب شیخ الهند صاحب دوته درسن درسن ویله درسن درسن دونه پوری دی یو قول کی رادرومی قاسمی نانوتوی صاحب وایی چی دری کتابونه دا الهامی دی خو یو وحی جلی دا یو وحی خفی دا یعنی قرآن وحی جلی دا او مقصد دا چی احادیث وحی خفی دی او دا مثنوی دا محض چی دا الهامی ده محض چه ده الهامی ده ځکه رادرومی چه مولانای روم دا څونه اشعار چه په دی مثنوی کی ویلی دی دا یی ټول په حالت تی جذب کی ویلی دی ټول یی په حالت تی جذب کی ویلی دی عجیبه کتاب ده بهر حال څه به درته بیان کړم ما شنیده کی بود مانند دیده دا اتلسمه مسئله دا ده چه دا روح دا مقصد دا دی چه په دی اجسادو مخکی ده که دینه وروسته او بعضی خلق وایی چه نه دا روح وروسته څه کیږي پیدا شي اول جوسه ورته پیدا شي ځکه را درومي چې آدم علیه السلام خټه یې واخیستله بیا یې داسې جوړ کړ بیا یې مقصد دا دی چې روح چې که پکې وغورځاوه یا مقصد دا دی چې په دې رحم کې چې کوم سلسله را درومي چې داسې بیا مقصد دا دی چې اول منی وي بیا د وینې ټوکړه سي بیا مزغه بیا داسې بیا داسې بیا فرشته راشي بیا هغه روح پکې وغورځوي داسې نه دي راغلي چې هغه مخکنی پیدا شوی روح راړي بیا څه کي په کي نو بعضې دا وایي چې دا روح بعد الاجساد پیدا کیږي بیا په کي وغورځي او څوک وایي چې نه قبل الاجساد څه کیږي لیکن قوي دلایل د دې معلومیږي چې دا روح دې قبل الاجساد وي او بیا نولسمه مسئله المسئلة التاسعة عشرة آ دا ده چې حقیقت نفس څه ده آیا دا جز ده د اجزاو د بدن نه دا نفس چی د تاسو مونږ نفس یادو یو روح یادو یو نفس یادو یو حیات یادو او یو روح دا یو نفس تا او یو څه ده حیات تا اوس د نفس متعلق مونږ خبره کو چی د حقیقت د نفس څه ده آیا دا جز ده د اجزاو د بدن نه که دا یو عرض ده د اعراضو د بدن نه که دا یو جسم ده چی په دغه جسم کی دننه ایښی شوی ده که دا نفس دا یو جوهر مجرد ده آیا دا روح او نفس یو شی دی که دا غیر غیر دی آیا نفس په درې قسمه باندې ده یعنی درې نفوس دی نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه که نه نفس یو ده دا درې چی دی صفات دی دا خبره قابل غور ده نو اوس په دې کی د روح د نفس متعلق خو ګڼ شی اقوال دی چی کوم امام رازی صاحب ذکر کړی دی د هغی حاصله خلاصه دا ده امام رازی صاحب وایی چی انسان دا عبارت ته د چانه هغه جسم مخصوص نه چی آ موجود ده فی داخل هذا البدن د دی بدن کی دننه چی کوم یو جسم مخصوص موجود ده انسان د هغ شی نام ده او پته ولګیدله چی امام رازی صاحب دا نفس دا جسم بولی عرض د اعراضو نه نه بولی او په دی باندی بیا ګڼ شای دلائل ابن قیم صاحب چی دی ذکر کړی چی دا نفس دا جسم ده دا یو عرض د اعراضو نه نه ده بهر حال آ وایی چی د انسان دا عبارت ته د هغه جسم مخصوص نه چی هغه جسم مخصوص په دی بدن د انسان کی چی دا بدن کوم لیده شی په دی کی چا نه نه کوم جسم مخصوص ته انسان اصل کی د هغه نه چه دا عبارت ته خو اوس بیا په تعین د دې جسم مخصوص کی چه دی اختلاف ته چه دا جسم مخصوص څه شی ده او مونږ حق مذهب دا دی چه دا روح او نفس یو شی دی خو قبل التعلق بالماده دی ته روح وایی او بعد التعلق بالماده بیا دی ته چه وتایی نفس وایی تحقیقی مذهب دا ده نو اوس دغه نفس دا څه شی ده نو يو قول په دې کې دا ده چې دا عبارت ته عن الاخلاط الاربعه التي يتولد منها منها الانسان يعني منها البدن چې دا روح يعني دا نفس دا سوک ته دا د هغه اخلاط اربعه و دا عبارت ته د هغه اخلاط اربعه نه چې هغه نه د بدن جوړیږي دا هغه څه شی ده نفس ته او روح ده سوک وای چې دا نفس او روح د چا نام ده دا د هغه دم خالص نام ده چې هغه بالکل خالصه وینه چې په هغې کې هیڅ قسم کدورت او خړوالی او عفونت او بدبویي لا څه شی نه وي هغه دم خالص نام څه ده؟ هغه قیمتي وینه چې په انسان کې کوم دم خالص ته د هغه نام څه ده؟ دا روح ده او نفس ته او څوک وایي چې نه دا نفس ده هغه یو روح لطیف ته چې دا د ګس طرف ته چې ده کوم قلب ده په دې کې پیدا کیږي او دا هغه ټول اعضاو ته مقصد دا دی چی دا وینه او د حرکت او حس چکی پاس کئ دا داسی یو روح لطیف ته دالته زړه خواته قایم ده چی دا ټول وجود کی مقصد دا دی چی دا وینه پاس کئ او حس و حرکت وغیره دا چکی پاس کئ او څوک وایی چی دا روح چاته ورته یا نفس دا هغه نفس هغه روح ده یصعد فی القلب الی الدماغ چی دا په زړه کی هغه چی کوم قیمتی وینه ده د هغه نه چی کوم هغه بخارات غوندی رایسی او پورته دماغو ته خیزی څه پیپونه به یی هلته هغه دماغو کی دا سټور کیږی هغه ته دا خیزی په پریشر سره نو دغه هغه مقصد دا دی چی دا هغه روح چی ده د قلب نه ځی او هغه ته خیژی دماغو ته د دې نم چه دا نفس ته او دې ته هغه روح ورتائی او دا متکیف کیږی بیا په کیفیاتو صالحو سره قبول دی قوت حفظ کئی فکر کئی ذکر کئی او څوک وایی چه دا نفس دا یو جز لا یتجزا درجه شئ ده په چا کی په قلب کی په ننه په زړه کی لیکن صحیح مذهب دا دی چه دا کوم اوس شپږم ذکر کو او شاه صاحب به بیا دا ذکر کئی شاه صاحب به د دې مسلې بیا حق چه کئی ادا کئی خو دا خو هسی له مخکی نه ورته وایو صحیح مسئله دا ده چی دا روح دا یو جسم ده چی دا مخالف بالماهیت ته دی جسم محسوس سره، دا روح یو جسم ده خو جسم لطیف ته او دی جسم محسوس سره چه ده مخالف بالماهیت ته او دا روح دو وایی چی دا یو جسم نورانی ده او علوی ده دی پورته اجسامو نه ده او خفیف ته او دا روح او نفس دا حی دی دا متحرک دی ينفذ في جوهر الاعضاء ادا په ذات دی اعضاو کی نفوذ کړی ده ويسري فيها سريان الماء في الورد لکه په ګلاب کی چی اوبو سرايت کړی وی دغسی دا روح په اجزاو کی چه کړی ده سرايت ځکه چی دا روح شینه خیزی هر هر جز نه یې څه کیږی وزی او داسی سرايت یې کړی ده لکه سريان دی دهن په زیتون کی یا نار په فحم کی هغه اور چی په سکروټی کی کوم سرايت کړی یا زیتونو تیلو په زیتونو بوټي کې چې کوم سرایت کړی یا د شنې شینوالي په د شنې پاڼې کې چې کوم سرایت کړی دغسې سرایت یې کړی ده نو دا یو جسم ده مخالف بالماهیت ته دې جسم سره جسم علوي ده خفیف ته حی ده متحرک ته او په دې اعضاو کې داسې سرایت کړی ده فما دامت هذه الاعضاء صالحه لقبول الاثار الفائزه علیها نو چې ترڅو پورې په دې اعضاو کې صلاحیت وي چی هغه کوم آثار دغه روح په دی باندی راولی چی تر څو پوری په دو کی صلاحیت وی تر هغه پوری روح دو سره چه وی پیوست وی چی کله په دی اعضاو کی هغه صلاحیت ختم شی روح ورنه جدا شی او مقصد دا چی فراق ورنه راشی او دی بدن نه چه سی منفصل شی او چی روح کله دی بدن نه منفصل شی بیا دی ته سوتای موت وایی موت بیا به وخت سره درته بیان که موت چی ایا موت وجودی شی ده که څه ده عدمی شی ده بیا په دې کې چې دا روح جسم ده کنه ما درته ویل نظام معتزلی دا وایي چې دا روح جسم ده مونږ رای دا ده چې دا روح دا یو جسم لطیف ده او چوک وایي چې دا روح عرض ده او بعضی وایي چې مونږ ته دا پته نه لګي جعفر ابن حرب وایي چې روح جوهر ده که عرض ده شلمه مسئله دا ده چې نفس روح دا شیء واحد دی که جدا جدا شیونه دی جمهور په دې باندې دی چې نفس او روح دا مسمای یو ده ا په دې کښې اختلاف بی صفات ته او بعضې وائي چې نه دا نفس او روح جدا جدا شئينه دي نفس ناري ده روح نوري ده او روح لاهوتي ده او نفس چه ده ناسوتي ده او بعضې وائي مقاتل ابن سليمان ا وائي چې دا روح او نفس او حيات جدا جدا دي کله چې سړی وده شي نو دنه نفس لاړ شي خو دا نفس داسې ورنه لاړ شي لکه یوه د نور رسۍ ده سره یې تعلق پاته وي او حیات او روح په کې تپاته وي دې وجې نه دی دا لې اوړي دا لې اوړي ساګانې اخلي نو چې ددای ساګانې اخلي یا دا لې اوړي راوړي دا ده کې روح او حیات پاتې ده او چې د شه شی فهم کولای نسي چې ته دخوا ته خبرې کوې دا هغه نفس ورنه چي باره وتلی نو چې کله بیا دی وخوځی هغه نفس ډاریک بیا ورته چه سي رای سي نو هغه وایی چی روح او نفس چه دی جدا جدا شی نه دی متغایر بی ذات دی بهر حال مونږ وایی چی متحد بی ذات مختلف بی صفات دی او دی وایی چی نه دا متغایر بی ذات دی او ایا نفس دری دی کنا نو څوک وایی چی دا نفس دری دی لوامه ده مطمئنه ده او اماره ده خو مونږ وایی چی تحقیقی مذهب دا دی چی نفس دری نه دی دا دری نفس صفات دی نفس یو ده او دا دری چی دی صفات دی تاسو مونږ نفس ته خدای پاک مطمئنه کی شه جی بیا به انشاءالله باقاعده سبق وایو دا خو مو هسی توطیه تمهید ورته تړل بیا به انشاءالله العزیز دی روح مسئله شاه صاحب چی کله ذکر کیی وایو به. دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق باب حقیقت الروح دا باب دا په بیان دی حقیقت روح کی یهودو تپوس کړی وو حضور صلی الله علیه وسلم نه زه بیا هغه حدیث درته بیانوم نو دی روح متعلق چی روح چاته وتایی نو وحی راغله په حضور صلی الله علیه وسلم او ورته وی ویله چی ته ورته ووایه چی الروح من امر ربی چی دا روح دا د ما رب له امر نه ده یعنی د هغه حکم ده چی په هغه ډانچه کی مقصد دا ده چی نفخ وکی نو هغه یو امر ده چی په هغه ډانچه کی نفخ وکی نو په هغه سره حیات د هغی ډانچی راشی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او تاسو ته نه ده درکړی شوی علم مګر کم کم علم چه ده درکړی شوی ده تاسو ددی په حقیقت باندی رسیدلی نشو اوس مسئله دا ده چې دالته به یو اشکال کیدو چې تو شاه صاحب تو خو عنوان د تقایمه باب حقیقت الروح چې دا باب د بیان د حقیقت تی چا کی روح کی نو تو خو عنوان دغر تقایمه او دال آیت مبارک نه خدار معلومیږي چې دا روح دا مقصد دا ده چی ددی حقیقت دا ډیر مشکل ده او دا نه شی فهم کیدای ځکه چی دی پاره کوم علم هغه مقصد دا ده چی معیار پکار ده هغه معیاری علم په بندګانو کی موجود نه ده دی پاره دا خو یو دقیق مسئله ده نو دی پاره یو باریک او یو ډیر عمیق علم پکار ده او د انسانانو علم د هغی درجی نه ده. نو دی پاره شاه صاحب را درومی وقرأ الاعمش سره دفع دی چا کئ دی دی دخل مقدر کئ دا اصل کی حاصل دی جواب دا دی چی کوم شاه صاحب کړی دی دی ایغ جواب حاصل خلاصه دا ده چی دا اصل کی د ما اوتیتم کی خطاب دا یهودو ته ده چی یهودو ته ورته وایی چی تاسو ته مقصد دا دی چی علم نه ده درکړی شوی مګر ډیر کم درکړی شوی ده او تاسو فهم او سمج هغه مقصد دادی چی دی ناقص ته هغه دی روح حقیقت ته نسی رسیدلای او مونږ به بیا دا اشکال به ذهن کی راشی چی شاه صاحب دا تخصیص تا دی کوم ځای نه معلوم که حالانکه جمهور مفسرین آخو په دی باندی دی چی دا خطاب عام ده نو دی به وایی چی دا تخصیص ما په بخاری شریف کی بیا زه تر ته حواله در کوم په کتاب العلم کی نو چی هغی کی هغه کوم حدیث ته او قرات ته اعمش ته نو هغه په دی باندی دلالت کئی چی دا خطاب دا چاته ده دا یهودو ته خطاب ده صرف دا ټول امت ته نه ده نو اوس هغه زه تر ته بیانوم اصل کی آ روایت داسی ده وعن عبدالله قال بین انا امشی مع النبی صلی الله علیه وسلم دی وی چی مونږ حضور صلی الله علیه وسلم سره زه روان وم فی خرب المدینه په هغه بنجر ځمکو د مدینې کی هغه کی دا روان وو وهو یتوکا علی عصیب معه حضور صلی الله علیه وسلم دی کجوری والا ټنډی و دی کجوری لاټی و په هغه باندې داسې ټیک لګاو فمر بنفر من اليهود، حضور صلی الله علیه وسلم څو داسې یهودیانو خواته تېرېدل وکړ، فقال بعضهم لبعض لبعض سلوه عن الروح، نو هغه یهودیانو خپل مابینځ کې یو بل ته سره وویل چې راځو دونه د روح متعلق تپوس وکړو، وقال بعضهم لا تسألوه، او بعضې ورته وویل چې نه مه یې ورنه کوه، لا یجیء بشیء تکرهونه. داسی نه یی چی داسی شی درته راړی چی تاسو یی بیا بد ګڼو یعنی تاسو خو اوس روح متعلق ځکه تپوس ورنه کو چی که روح متعلق یی جواب رانه که نو بیا به دا نبی نه یی او کیدای شی جواب درکی نو دو خو تعصب اخیستی وو بیا خو یی منو نه نو بیا به ډیره بده غوندی خبره یی فقال بعضهم خو بعضو ورته وویل نه لنسألنه خامخا به مونږ تپوس کوو نه فقام رجل منهم نو دیو کی یو کس راپاڅید دی یهودو کی فقال یا ابا القاسم ما الروح روح چاته ہوتا هی فسکت حضور صلی الله علیه وسلم غلی شو فقلت دا صحابی وایی چی ما زړه کی دا وویل انه یوحی الیه چی ده باندی وحی رانازلیږی او داسی هغه وخت په حضور صلی الله علیه وسلم به چی وحی راتله یو خپل کیفیات به وو هغه کیفیات په طاری شو فقمت نو زه د ایغ ځای نه پاسیدنه چی مثال داسی نه وی چی داس ما ورخوا ته نږدې کت چه پکی حایل غوندی شی له هغه سړی توجه هغه شی نو زه هغه طرف ته لاړم فلما انجلی عنه چی کله هغه کیفیات د حضور صلی الله علیه وسلم نه لری شو فقال حضور صلی الله علیه وسلم دا ورته ویله هغه چاته ده هغه سائلین من الیهود ته ده هغه چه کوم سائلین من الیهود و هغه ته چه ده پکی خطاب ده نو دین دا نر معلومیگی شاہ صاحب وائی چی دی دی امت مرحومه یو فرد رئیسی او مقصد دا دی چی دی روح متعلق حقیقت خدای پاک پا دبانی چه کی منکشف کی دی ممانعت پا دی کی ایت کی نشتا دا نو شاہ صاحب رائے دا دا چی دی روح حقیقت دا معلومیدلی شی او دا امت مرحومه کی که په یوه کس باندې خدای پاک د دې انکشاف وکړي د دې علم ورکړي نو دا د دې آیت سره څه منافات نه لري شاه صاحب رای دا ده لیکن هلته حافظ ابن حجر صاحب بیا ویلی دی چې ولیست هذه القراءه فی السبعه بل ولا فی المشهور من غیرها چې دا قرات نه په قرات سبعه کې ستا نه په مشهور قراتونو کې ستا وقد اغفلها ابو عبید فی کتاب القراءات له من قراءه الاعمش ایغ دا قراءاتو کی دا نه ده ذکر کړی دارنګه علامه عینی صاحب هم داسی ویلی دی خو دا ده چی علامه عینی صاحب بیا دا وایی چی لیس فی الایة دلیل علی ان الروح لا یعلم خو دا آیت بیا چی ده کوم تحقیق کړی ده علامه عینی صاحب بیا ایغ ویلی دی چی په دی آیت کی په دی خبری دلیل نشته چی روح علم نشی حاصلیدلای ولا علی ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یکن یعلمها او نه په دې په دې کې دلالت سته چې حضور صلی الله علیه وسلم ته د روح متعلق حقیقت معلوم نه وو بلکه په دې دلالت نه کوي او په دې دلالت نه کوي په دې امت کې څوک د روح متعلق حقیقت معلومولای نه شي دا آیت په دې خبرې دلالت نه کوي بیا تاسو دا حدیث کتلای سو کتاب العلم باب نمبر سینتالیس اور حدیث نمبر ایک سو پچیس کے فتح الباری کی جلد ایک صفحہ دو سو چھیانوے او عمدة القاری کی به کتلای سو دا بحث جلد دو صفحه نمبر تین سو چار دغه ایک سو پچیس نمبر حدیث باندی بیا دا تحقیق تاسو کتلای شو په هر حال شاہ صاحب چی دالته دا قرات تی اعمشر نقل کئی نو دفع دی هغه اشکال کئی چی دا اشکال به واردی دو چی آیت نه خو دا معلومیږی چی روح متعلق معلومات حقیقت سړی ته نشی کیدلای نو دو دی قرات سره دا خبره درته واضح کړه چی دا خطاب چاته ده دا یهودو ته ده دا یهودو ته ده بهرحال تفسیر قرطبی دی طرف ته میلان کړی ده چی نا دا خطاب چه دا عام دا نور دیرو مفسرینو دیتا لیکن چه صحیح دیر مطالعہ دی دی مفسرینو دی اقوالو کنو یهودو دین تخصیص معلوماو او یو بل روایت ایغر اخیسته دا تفسیر قرطبی راخیسته ابن کثیر راخیسته ده چی هغه کلا لفظ ده چی بعضی یهودو ورته وویل چی تا د مقصد دا ده چی قالت له نحن عنیت ام قومک چی دینه دی مونږ مراد یو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا که خپل قوم دی مراد ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وویل کلا کلا عنیت ټول می مراد دی چی هیچا ته مقصد دی متعلق علم نشته خو دی باندی بیا تخریج چی کوم دی ابن کثیر او دی تفسیر قرطبی کړی هغو په دی باندی لیکل کړی دی چی هو مرسل و مع ارساله فیه مجاهیل چی دا چی کوم دو حدیث را نقل کړی دا مرسل ده او ارسال سره سره په دی سند کی چوک دی مجاهیل هم دی بهرحال وقرأ الاعمش خو قرات تی اعمش دی دی دی پارر نکل کئی شاہ صاحب رائے دا دا چی روح حقیقت پا یو امتی باندی واضح کدلائی شی چی دی روح حقیقت خدای پاک دبانی منکشف کی وقرأ الاعمش اعمش دا قرات کرائی دا عن روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وما اوتو من العلم الا قلیلا نووی بیا پا مسلم شریف کے پدے باندی خب حس کرائی دا چی نشی معلومولی یو کس نه نه معلومیږی یو کس ته دی دی امتی مرحومه نه حقیقت کی روح په دی خبری باندی دا ایت دلالت نه کئی مرحومه دا لقب مخصوصه ده دی امت محمدی صلی الله علیه وسلم سره کما یظن لکه بعضی خلق دا خیال کئی شه جی اوس په بیا چا اشکال کاو چی بیا کله حقیقت کی روح دا ممکن الفهم ده بیا دی نه قرآن کریم ولی ساکت شوی ده ایغ بیان کړی ولی نه ده د حقیقت کی روح نو شاه صاحب رادرومی دی پاره جواب کئی چی دا ضروری نه ده چی قرآن کریم دی کوم شی نه ساکت شوی یی بیان یی نه یی کړی نو هغه به اوس بیا ممتنع الفهم وی نه قرآن کریم خو یو عام او د جمهورو لهجی باندی نازل شوی ده چی هر کس و ناکس بیا دی نه فیده اخیستلی شی هغه خو ډیر آسانې لهجې باندې ده نو دې نه دا نر معلومېږي چې قرآن کریم دې نه ساکت شوی ده نو اوس دې دا مسئله ممتنع الفهم وي نه دا مسئله ممکن الفهم ده او قرآن کریم دې څه حکمتونو دې وجې نه چې چونکه عام خلق دې حقیقت ته نشي رسېدلی ځکه یې دا مسئله بیان کړې نه ده نو دفع دې دغه اعتراض کوي په دې عبارت کې ولیس کل ما سکت عنه الشرع او داسې خبره نه ده چې هر هغه چې ساکت وي د هغه نه شریعت لا یمکن معرفته البتة نو د هغه معرفت په بیا ممکن نه وي داسې خبره نه ده بل کثیرا ما یسکت عنه بلکه ډیر کله تا شریعت ساکت وی دیو شینا لاجل انه معرفت دقیقه دی وجنه چاغه معرفت دقیق او باریک وی لا يصلح لطاعتها جمهور الامة هغه د دې صلاحیت نه لري چې جمهور امت هغه حاصل کړي او هغو ته وړاندې کړی شي و ان امکن لبعضهم اګر که بعضو د پاره هغه ممکن وي نو د روح مسئله دې هم من جمله د هغو مسائلو دي چې دا دقیقه وه ځکه قرآن کریم نه کړه ذکر چې عام خلک یې نشي زده کولای خو دې نه دا نر معلومیږي چې یو امت په امت په امتی او امت کې د یو امتی رئیسی او دا مسئله دې هغه چه کی معلومه کی دا خبره نه هنر معلومیږی تاسو پدی خبری پوه شولو داسی کی اوس شاه صاحب را درومی او دی روح متعلق تر تچکی خ بحث کئی او شاہ سے وئی چی روح چا تورتای روح اول چی پا بادی نظر سر سرائی و توگوری او په سرسری نظر سره ورته وګوری نو سړی ته دا اندازه لګی چی روح چا ته ورتایی روح روح روح هغه مبدا الحیات ته ورتایی په حیوان کی د حیوان چی کومه ډانچه ده په دی کی هغه چی کوم شی وګرځي چې د هغه د وجنه بیا د حرکت کوي حرکات سکنات افعال ادا کوي دغه هغه روح ده او چې کله مقصد دا ده چې دغه شی و نه لري سي او بیا دی بیا مقصد دا ده چې یو مهمل غوندې شی سي دغه هغه روح ده اول چې په نظر سړی ورته وګوري په بعد یو نظر سره نو روح معنا او حقیقت دغه سړی مفهوم کوي چې د مبدأ الحیات ته چې ورته روح ورته وعلم پدې خبرې باندې ځان پوه کا ان الروح اول ما يدرك من حقیقتها چی روح اول هغه چی مدرک کیږی دی حقیقت تی دینه ادا شی ده چی هر سړی په پوهیږی انها مبدء الحیات فی الحیوان چی دا هغه مبدء دی حیات ته په حیوان کی وانه یکون حیا بنفخ الروح فیه او هغه شی چی کوم شی سره دی حی ګرځیږی په نفخ دی دی روح سره پدی کی ویکون میتا بمفارقتها منه او دی بیا میت ګرځیږی کله چی دا ورنه چسی جدا شی نو سرسری نظر سره چی سړی ورته وګوری نو پته لګی چی روح چاته ورته وایی مبدأ الحیات ته ورته وایی خو لیکن اصل کی داسی نه ده دا خو هغه سرسری نظر ده چی کله بیا عمیق نظر شاه صاحب وایی چی ورته وکی بیا چی عمیق نظر ورته وکی ثم اذا امعن فی التأمل بیا چی کله خو عمیق گہرا نظر ورته وکی ینجلی بیا بتا ته دا خبره منکشف سی چی روح دی چا نام ده روح روح چاته ورته وایی؟ ان فی البدن بخارا لطیفا چی روح هغه باب ته ورته وایی هغه باب ته روح هغه په بدن کی هغه بخار لطیف ته ورته وایی یو بخار لطیف ته په بدن کی یو باب ته لکه دا انجن چی دا کولا هغه چلیږی کنه هغه اوبه پکی دا اور چی کوم پکی اخیری دا مخکینی انجن به چی کوم ادینه به چی هغه کوم باب تیاریده هغه به هغه ګاډی چکاو چلاو نو روح چی صحیح نظر سړی ورته وکی نو روح دا یو په بدن کی هغه بخار لطیف تا خو اوس دا سوالات پیدا کیږی مخ ته چی دا بخار لطیف دی کوم ځای نه پیدا کیږی او څه کار کوي دا بخار لطیف او چیرته اوسي دا سوالات پر ناشی کیږی نو دی دوی ټول جوابونه کوي ان نفی چی صحیح نظر وکی نو دا خبره منکشف شی چی په بدن کی یو بخار لطیف ته متولدا فی القلب چی دا په قلب کر پیدا کیږی هغه انجن ده من خلاصة الاخلاط دی چانر پیدا کیږی دا دی خلاصی دی اخلاطو نه خون بلغم سودا صفرا دی دی اخلاطو هغه نچوړ دی نه مقصد دا دی چی یو باب غوندی پیدا شی په زړه کی او دا باب چی پیدا سی بیا دا څه کار کوي یحمل القوی الحساسه والمحرکه والمدبره للغذا دا بیا برانګیخته کوي برداشت کوي یعنی اخلي هغه قوی حساسه محرکه او مدبره للغذا قوت هاضمه وغیره دافعه ماسکه دا خپل قوتونه دي په بدن کې دې ټولو کې مقصد دا دی چې کار چه کوي دغه هغه باب کوي یجری فیه حکم الطب، او اطبا چه بحث کئی دی دین ائ کئی بدن نه بیماریږی په دی روح که په دی باب کی څه فرق راشی نو دی دو دوی ګانی ورکوی چه دی دی باب چه وشی اصلاح وشی هلته خود به خود هغه بیماری څه شی هغه ختمه شی اطبا دی دین چه کئی بحث کئی بیا چه کله او دا چیرته اوسی دا دی بدن په هر هر جز کی اوسی. لکه د انګاره چی مقصد سکروټه یی او انګار چی کوم دی د سکروټی هر هر جز کی وی یا مقصد دا دی چی یو پاڼه ده د ګلاب او هغه شینوالی یا سوروالی یا هغه تر و تازګی دی هر هر جز کی چی وی حلول کړی وی دغسی د بدن په هر هر جز کی دا باب چه ده داسی سرایت کړی ده بیا چی کله صحیح تجربه تجربی په نظر کی ورته وګوری بیا د دی بخار د دی بخار